دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچرې جیت اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې اسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم و مشران و کشران عزیزان زو یو زمانہ دا سوا چې ما با تقریرونه په ډېر شوق او ډیر جذبه سره کول اوس د دې قوم حالت چې زما سترګې ګوري او یا د دې قوم حال زما غوونه اوري نو دا قوم د دې قابل نه ګڼم چې دې خلکو ته سړی د هغه خلکو خبرې وکړي چې د چا ټول ژوند استغراق فی الله او د چا ټول ژوند استغراق فی الرسول د چا چې تمامه زندگی الله وا او تمامه زندگی جناب محمد رسول الله وا اوس د هغه خلکو خبرې مونږ غوندې خلکو ته کول په دې مال شرم راځي ځکه چې زه تاسو ټوله ورځ ګورم نو دا خلق زه د دې قابل ګڼم چې دوی ته زه د ابوبکر صدیق خبرې وکړم یا دې خلکو ته زه د عمر فاروق خبرې وکم یا دې خلکو ته زه د عثمان ذنورین خبرې وکم یا دې خلکو ته د حضرت علی خبرې وکم یا دې خلکو ته د امام حسین خبرې وکم موږ د ځان ته وګورو چې موږ د دې قابل یو چې دا خلکو نامه ووالو د کوم قوم چې ټول ژوند فراډ او دوکه ده ټول ژوند په کوم ملک کې چې موږ اوسېږو دې ملک ته پاکستان ویل پکار دي قوم له وګورئ تاسو ځان له دا ستا د مرګ د کربلاغانو حال دی ځان له وګورئ ستاسو دا آینده نسل چې دی دا واورئ آینده نسل دا به ټول دماني تپوشي پسې پسې ګړګړي مشمول پسې پسې خیر دا دومره دومره نسل چې دی دا چې لسم جماعت یو لسم ترسي دا به دولسمې ډمان لسم نه چې واوري بیا به کنجرانی غلبی ګن کفان وي ستا په ملک نن وګوره هر بازار ویډیو گیم دی ده کنه ده دا دومره دومره نسل پکې کوي ټول ورځ په خوا به خلکو د لورو څوکیداري کوله اوس به د بیا رامیانو څوکیداری کوو بیا چې لږ راغوټه کې شي بیا ورته حکومت اجازه تو کو د بلیټ گیم وای دا ډېر خلو به د جنا صاحب کړو په دې خو د جوارې دونه لګینو جنا صاحب جوارګرو سره د جنا صاحب نامه چرته په خشي کې دی شرمېدلو پوس پرې کړو نو په دمتوب هم د جنا صاحب نامه یې خېد نو دا لکان د کنجرانو غندې ټول ورځ کم بے غیرت آد بروا بچینا چې بل سکار نه کیږي یا د ویډیو گیم دکانو باسي یا د بلیئر دکانو باسي یا میوزک سنټر وباسي بیا دا درته پته ده چې په میوزیک سنټرو کې د شپې څه کیږي وای تاسو د خدای قرآن وای تاسو ته پته نه ده نه دا د چا نه کار دی پکې او بیا یې نیولې نه دي نیلی بلو پرنٹ مخا مخ چری گی او هغه کرتوت زمونږ اولاد کوي لګیایي دا تاسو ته پته نه ده نو ستاسو آینده نسل چې دی د ابوبکر او د عمر خبرې پرې ده ستا د پاکستان آئنده نسل ستا د ملک حکمران طبقه دا دمان کوي او کنجران کوي دا به ټول دمان ګډېږي اوس نه ګډېږي په دې سړک چې جنګ روان او بند غږیږي تاسو دا ځوانان ځوانان لکان ورته ټول ګډېږي نه هغه چې ورسره بنګړه نه اچوي معزیزانو ملک د تبای په پلیټ فارم ان شاء الله ولاړ دی پرون د اگرچ د زلزلې وکړو او شي وایي کنه په دغه کې وایي دغه څه به یو ګرځ شي او د هر چا مور میګ ماتي څوک به د چت لاندې او څوک به دکان لاندې او څوک به بلډینګ لاندې کور بمران یو بیړه بم تبای کم خدای چې پنځه لکه خلک په بنگال کې په طوفان تبا کولی شي هغه خلک لس کروڑه مسلمان په پا پاکستان کې په زلزلو تبا کولی نشي کولی بیا دا تمام چانه مکوا چې کور مې وران شي نو څوک به راته جوړ کړي کورونه چې د چا په زلزله وران شو او هغه له چې د بار ملکونو کوم امداد راغی ا د پاکستان غلو خور غلو ګرکپان لوټیرو نن ستا ټول ملک غل دی د ایمان دی ته خو ورشه دې دفترو ته چې فعال جوړ منډۍ لګېدلې ده که اسمبلۍ ته ورشه د پنجاب غویان پکې خرڅېږي دفترو ته ورشه منډه یې لګېدلې ده الله در باندې دا قهر نازل کړي کنه نو مال سره راځي دي ابل ورځ یو راغی چرته چې دې چرته سیګریټ مې لا کړو خسته پولیس ونی نو چرته سیګریټ ما یاره پولیس خو ډېر بدکار کړی چرسو سیګریټ ولې شرابي منی سا سیګریټ منی سا پودر منی سا غل منی سا ډاکو منی سا مور مم بیا ګرځي خويندې مم بیا ګرځي پلاران مم ګرځي چلاوی دي په یو کار نکیږي دا دې نشته پکار دا د یو څو مازغه ولاکم ته وګوره چې دا نور د سړي ځامن کیږي کنه کیږي نن خو ووت د قوم نه دله جوړ وو وو دلګان نن ټول سپارښت د ووت د پاره کیږي دا زه چې ګډ ورویم زه لعنت ستاسو په ووټ لېږم لعنت زما په اوومې پېړۍ دې نالت چې دې قوم له به زه ودرېږم او وایم به چې دي زما ممبر کوي ما له ووټ راکړي ما ته پته نه دي لا ارامیان دي سبا به را باندې د ارامیتوب سپارښتونه کوي دې قوم نه زه ووټ غواړم نن دی ووټ د خلق زمیر تبا وزیرانو ته وګوره دا کو سډب چی هلکه دا نیکمه کې دی دا سیو کو چی سبا بیا ووټ دی نه غواړي سیو کو کور دی وران صدا اپلا خدای دې تباہ او برباد کا ته دې لپاره وزیرې چې سبا بیا د وزارت په تمه او ستا په ملک کې پرا ورځې خرې وتی کیږي ته به غږ نه کې ورته ته به سړی نه ورته نازیزانو سو پورې چې سرمایه دار وي کنجر توب بکے حکومت نے خدا تن مکو حکومت خو چستا سو جوندی او د سړی د زوی حکومت تاسو په پاکستان اولی دا کمړم نراشی په قبر می متیاج وکړ د سړی د زوی حکومت بنرو سو پوره چې پاکستان نا ووټ سیستم ختم شوی دی پارام کې نه نه جنت نشتا نه د جنت تمو کوي دوزخ کې خصي خواله تیار دی لمبر په لمبر بک خیر ور روان ما د جنتونو خاوندان پستر ګولې دي درنیم سو کال پس یو بزرگ قبر پرانیسته شو په ګیرا په دې بڼو په دې مخ په دې ټول بدن مې ورته لاس والو د شوی کړی سپینې خامتا کفنې دی دومره دومره یې زلفې دي ګیره سپینه ډېره او تور کم مسکې غوندې پروت دی ته به وایې چې اوس چا ایښی پاس په کتبه چې وګورې درې نیم سوه کاله یې جنت لدات امر خلق زیارت کا پسل مرگار امر خلق زیارت کا پسل مرگا چی بازار وی پا مزار د درویشانو د جنت باغ گلنا با دی هیر شی د جنت د باغ ګلونه په بهیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دل د رفتار د درویشانو دا جنتیان او دا مملی دلی اختل لسوه دې پسې یو مړی راوویستو هغه به څه کول هغه سپلایرو بې د بډه ډېرې بېس تبا انګرېزانو ته هغه ښځې سپلای کول او خیم درته بالا معنی کې چې د بډه ډېرې بېس تېرنګیانو ته ښځې چا سپلای کړي وخی اوس هم عبدالله ژوند دی اوس مسلمان خدای دی پرنګانو ته بوت لعنت په داسې قوم هغه سره خلک مړي ژوندي کوي داغه خلک مړو لور دي مرشو د بالام صدر نوتیا دیرا کې خاص کو زه به دیګر کې هم ما په سراله ول مونږ یو باسو کلی ته وو مالمره وستل جایز نه دي ویل یو باسو یې دې ته اجازه وکړه ما زین کې څه کول کو زم ور پسې لار چلارم په منبر رسول ناستم چې قبر پرانیستو او رنبای خخته نه تبزه لري کړه دومره دومره لړمان راووته او د کم از کم دومره دومره ویښته پې ولاړ او داسې غرام شو په دې لحد کې چې مالې چې نه رانه بوټ ووتو او رامنډې مې کړې سیکل را سره وه مې په ځای پرېښو او رامنډې مې کې او د سرورو ټوپ کو د قبر نو په خاور ورچول شروع اتل فرج پکې رئیسته داغه مې دا حال پستر ګولې دلې ده او دریم سوا کال پس رئیسته داغه مې دا حال پستر ګولې دلې شیخی کریم بخش چې چرته پول دې د جوړ کړي چرته کوې دې د جوړ کړي چرته جمعات ته د جوړ کړي د ټول دولت د خدای په لار کې خرج شوی زه طالبوم پنځلس کاله پسې دی رئیس ته او استاد سره زم تلوم زه ویل چې تابوت نه تخته لرې کوو زمونږ استاد ورته مکه و ګناه ده ویل جیب توبه به بیا وباسم چې تخته را لرې کا ا د لمبا او به هغه پرخې او مغه سي په ګیره کې خطي دا درې واقعي ما چې شمدید درته بیان کړ نو جنتونه ماما نشتا ته اوس چې نه نه ختی په دې مورز ته دا قبر پرانیزا کتا سو د خامارانو دی پو نلی دو نو زمانہ دا ګیره په متیاتو کړه دا قوم د چا چې پیشه حرامه لباس حرام خوراک حرام ټول ورځ کرتوت او کردار حرام غل او ډاکو او بېمان او د قوم د غوښې او د ریشو دشمن نن وګورئ مار دومره ظالم نه دی لړم دومره ظالم نه دی زمری دومره ظالم نه دی یو موزي شی دومره ظالم نه دی څومره ظالم چې انسان دی دلته نه دا انسان ماشومان حلالې کنه لاله دا ما انسان ته د خځې تغیر کې ماشوم بچي حلالې کنه لاله نو څومره ظالم چې انسان دی دومره ظالم یو موزي شو په مخ د ځمکه بل دی ګنا سړي دی ونی کمی دی دا سره بوزه لکه څنګه لا در باندې وکړه وای جما ته په دغه اجره کې وو چې غل مخره دا د پښتنو اصل دلته یو ډله ده پښتون پښتون دی موږ د پښتانه تاسو پښتانه بل ته چې غږیږي غړیږي پښتون څوک چې ماشومان له دمتوب دکان یې یا پښتون پښتانه یې نه نه بالکل ته چې بنګ لري چې هغه پښتاني ته پښتاني په بایسکوپ کې چې بلو پرنټونه ګوري پښتاني چا چې د بلو پرنټ دکان ایستي او د قوم بچی تبا کوي پښتاني نه تاسو پښتاني نه کړه ډېر جوړاګان دي پښتون دي ته پښتون نه لنګ وایي لنډ جاري راغلی د سرک جاري کوي په خپل چاته دی خو وګور من پښتاني زمون خځې په سیده سم تیر کې څه کوي ها څه کوي هغه سلخاني څه لپاره جوړي زمون خځې په شیخ جنید څه کې څه کوي زمون خځې په شیخ حبیب څه کې څه کوي زمون خزه په اصحاب بابا کې شپې کوي کنه کوي وای بل ما په بو زیارت ته دی توار نه وی توار دی په بو لزمان نه وی توار دی شیخ صاحب ورسره او شیخ راي ورپسې وي په پښتنو په کوچی بازار کې زمون خزه څه کوي په مینا بازار کې زمون خزه څه کوي په صدر روډ باندې د دې غټو غټو سلطناتو د شریفانو خدي بربندي ګرځي د شریف خدي بربنده ګرځي دا نن داسې کړي دا انداز کې د څه دي پوښو مبارک هم شاه دلته لا ورته سپین درولې چې خدي سره لکان چیرې یو سره ما سره ویدی زنانه پلار روانه دی لکه ملخره چې بار وځي د خلونو نه بچیږي یا نه مال فخره راوته و خلونو یې چیرې مونږ لوی په شرمونو پټ شي پښتو نوم ولې علي پښتو ولې شرموي تا کوم پښتون دی دا صوبه خو د بار ملکونو نه چې بادشاہان راشي نور صوبې ورته کارخانه او خپل کرتوتونه ورته وي صوبه سرت ته چې راشي په ګورنمنت هاوس کې ورته خټک دانس وکي کوي کنه کوي خټک له دې دي خو بس دغه چې سیزنی لکه خر او ټټو او ګیدړ او لومبړ او میلو مونږ هم پکې ګرځو را ګرځو خورو او غول کوو چې مرګ راشي مردار شي د راون مولا د خدای ژوندې لري دا د جنت دغه را سره په قبر کې دي بیا لاندې چې هر څه کیږي نو دی وجنا عزیزانو د صحابه او باز در پچیرم ځکه نه چې زه ځان د دې اهل نه ګڼم چې د هغه خلکو نوم هم په خوله واله د هغوی په نوم کې څه دي هېڅ بوی نشته خو د آینده نسل خیال وساتئ بالا مانا د هر قسم حرامتوب ډیپو شو د هر قسم حرامتوب او د شیطانت ډیپو شو کوم د دې روک تھا مو نکړو د خپل الکانو تم لګام وا نه چولو آئنده به دا نسل چې د ټول دمان ها په دنیت کې شرطونه تړي د حرامیانو له د کوره خو دومره پیسې ملاویږي نه دا حرامیان بغلې کوي او د حرام توب له بدا پیسې پیدا کوي تاسو به بیا په لویه ګیره ګرځئ چا له زوی مې غلا کې نیولی شوی دی نو بیا لکانو ته لګام واچوي لاسونه او خپې پې مات کوي وینې پې روانې کوي کینی دا انده نسل تبا کیږي دا د سنیماګانو حال دی اوس کور په کور سنیما شوه کور وی سی آر غریبانو واغستو کسټم ډیوټي ته ختمه شوه نن په ټي وي خلک فخر کوي چې د چا په کور کې وي په وي سي آر خلک فخر کوي چې د چا په کور کې وي نازیګانو او یہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد پنجوس کال میں پدی کلی کی اوشو پنجوس کال اور دا ٹول خبر میں درد درد نہ درتا اکڑے خدا دے دربانیوں کی چاہ سروش دے اندر نہ سر لاج ساتھ دا پلاران ځان پول کې دی الکانو ته لګام واچوي چې لا څوک په مات کې او په کټ کې بسم لوي هغه ته ډېر بهتر دی بجای د دې چې په بلو پرنټونو کې د شپې په دکانونو کې ناشتي حکومت ته خو مونږ ډېر وو حکومت چې خدای تباہ او برباد ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب دا 761 نمبر کیسټ ډک شو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 ډېر خړوسان وګورئ ښځې نوکري کوي ښځه هم نوکري میړه هم نوکري ما له ځینې پکې راشي یهجي خوله مې نه جوړېږي خو څوک مجبور یم څه چل دی وایي ښځه مې په بنو کې نوکره ده بنو کې ده چې را بدلي پېښور ته وشي ما ته وایي نو زه ورته وایم چې په خوله کې د دانه او ښځه ده زما خبرې دې اورېدلې نه دي چېرته چې ټول زه به یو افسر ته دا وایم چې د ده دا ښځه را بدله اوس چې تا نه بغیر ستا ښځه په بنو یا په ډېرو کې وي دا غیسا گارنٹی شتا دسم شتا میرے یو زی خزے بل زی نا امنا دا مانا چې زما خزا یا الله کم قانون تا زما د خزې لپاره جوړ کړی دی هغه قانون به زما په خزم حاوی وي زما خزی د پاره د قانون جوړ کړي چې دا به پکور کې نو دا به پکور کې زما خزه که په وخت ضرورت د کوره بار وتا نو یا الله تا چې کوم قانون ورته جوړ کړي دي چې جلباب به پسري قران کې لفظ جلباب راغلی دی جلباب هغه بورکه ته وای چې د سر نواله تر خپو پوري ټوله پکې پټي یوازې جلباب نه بلکې دا لفظ ما خیال دی په صيغه جمع سره راغلی دی جلابیب سره راغلی زما خزه بلندره نه چې په سرکو کوسو کې بروانه او چادری به د ململ په جمی کې په سر کړی او وړاندې رستو بټول اخکاری نن خو ته په دې ملک اوسېږي لګیا یې نن په دې ملک اوسېږي نن د خواصو خزي د خواصو د نیکانو د منځګزارو خزینن بربندې ګرځي نو زما عزیزانو کله کله زه سوچ کوم نو د پښتو یو شعر رايات شي یو سره خپل یار په لاس نه ورتلو ډېر منډه کړې واله خو نه کې نو اخر کې دا وی چې د خدای په لوی کرم بکیږي د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای کرم شو خو وبشي او کله عقل خبره نه زما د آشنا مینا ډیره ګرانه نو زما عقل په دې میدان کې کار نه کوي چې موږ به په پاکستان کې هغه ورځې موږ په ژوند چې دا خزي چې موږ نه سمره لري لاړې دا به بیا واپس موږ کورونو تراول او په کور کې به کېنو نه دا زما عقل کې نه راځي زما عقل دا نه مې او زما د عقل بیانه ترجمه دا ده هغه وبو واپس دی ورخ ترازی دو ورخ تیر وبو په بیر تن جارو دی نجارو دی تیر ساعت په بیر تبیا د تیر اوس تیر پرونه ورځ به تاسو بیا را واپس کړئ کدا ټوله دنیا ستاشي دا ټوله دنیا د دنیا خزانه ټوله ستاشي او دا ورکه نو دا پرونه ورځ به بیا را واپس کی ناممکن ده نه را واپس اوس د تیر ساعت مثال څنګه دی تیر ساعت په مثال مړې د لحد دې مړی چا دی ژوند کړي په جړا تیر ساعت د لحد مړې دې کله لحد په مړی د ځان ټوکړي ټوکړي کې په وهلو په جړا را ژوندې دې کې دې قوم د ملک حکمران طبقه هغه جوړه کړې ده چې هغه نه به د جنډه بازاري جړاګانم خي ما پلاس کې به ډنډای زما پلاس کې به قوت زما دې د خدای په ذات قسمی چې زه په هر سرک د د د د مړو ډیری درته ولګو د مړو ډیری چې څوک یې اوچتولی نه شي څه چل جمهوریت دی که خزه راوتم جمهوریت ته او که ګړاګان راوتم جمهوریت ته او که مليان راوتم جمهوریت ته او که ډاکټران راوتم جمهوریت ته او لیک دیم بیخ نورم خدای تباہ کا چې تباہ شي ورشا اغه سره چې تاسو ولا ووټ ور کړی دی نن ستاسو وزیران دي اډر کوي چې د پکوړو د مټیانو نرخ خو جوړي میټینګ راو غواړي دا زمانه نه نه ډیری دي وزیرانو تم لاړ شي هغه وزیر به په خپل پوي شي وای دا هما ویلی یعنی غریب سره به په پکاورو مرو ته روزه نه ماتي پکاورو باندې تا پرون د بجلی متعلق څه ویلیو پرون مونږ بیلونه داخل کړی دي نور سرچارج په لګول نو معصول ټیکس ته په بجلی څنګه لګولې دی که په روډ باندې معصول ټیکس ته لګې او په روډ لارې راځي په روډ بجلی په روډ راځي چې تا په معصول ټیکس لګولې ټلیفون بلونه وګورئ نور سرچارج په ولګې دو سوی ګیس بلونه وګورئ نور سرچارج په ولګې دو دا الله تاسو ته خی در په در خاورې په سرم ګرځي چې زما سرم پریخي وا د بنده سرم کړي وا دغه د بنده کو تک درو منډلو سي تزان نه وباس تاسو د بنده بندگان یې تاسو د خدای بندگان نه چې د خدای بندگان نه د بنده بندگان یې نو بنده ته پراتوس پاتې شو د هسپتال او د ډاکټر خبره راځي چې په یو بل خبر عمل وکړو راځي ایمان ما خو د دې حل لیدلې ده زما لور و زما لور و په خیبر هسپتال کې اپریشن ټیټر کې دننه پرتا و اپریشن یې کېدو او د هسپتال مشره خزه لګولې و مونږ ولارو بارا خزه راوته ویلې جاو جاو کمینو نن په سمه خوله خبره ته ما سره نه کوي زه محتاج یم ځکه تاسو ګورئ ستاسو سال دی د سپو عالم دی که نه دی په تانو کې د سپو عالم دی که نه دی په کچرو کې د سپو عالم دی که نه دی خدای کړی یې ډېر شکر دی نن په لاره تېرېږي د سپو غوندې مرونی سي که نه خدای کړی ټیک ده مراشه زبله مسله کوم حدیث کې راځي چې په قیامت کې به یو ډله بے پختن جنت ته ځي بے پختن هغه دا ده چې پارشي کې اعتماد په خدای که بیمار شي نو مریض ډاکټر ته نه بوزي چې کفا بالله طبيبا د خدای نه لوی طبيب بل څوک دی خدای نه جوړ کړی خدای ته پروت ته خدای به جوړي خیال مرا راځي کنه چې دا قوم په دې عملو نن د ټاټکی مزدور هلکه ته په دې پوهېږي ویا زه د سړي تسلی پیوشي نو دا دوربین وکي واچي به داسې داسې کې اوس چې خر ورغلې نو خر په څه پوهېږي چې دی په دوربین پوهېږي که نه پوهېږي تاسو په دې ډب یې په ایمان یې او چې دوربین در باندې ولګې نو ته په دې پوه شې چې دې په دې دوربین پویم شو که نه سمې دکاندارای لګېدلي کروڑ پتیان عرب پتیان نن د قوم تکی خوري لګیا دي دا سرمایه دار تکی د قوم غوخي خوري خپل هر څه مفت تب در په در ګرځي اله بجلی بل می زیات راغله کم خالار چې بابو صاحب لور شي بوزا بار شیخا بل داخل کبه جګړه کوا دا شیخ منډک دا خدای کړی او نور بدر سره کی نور بد ځان تماشه کوي یوازې پاک پیښور نه ټول پاکستان ټول نن د خدای د قهر په لپیټ نن ته د کشمیر خبرونه اورې لانګ مارچ دی او سرحد پار کو پلانې کو ډنګړې کو دا کو یو ګرچ کو کو په کشمیر کې یو ګرچ ما ته معلوم یو ګرچ کو کو ته بیا د ملک حال وګورې نن خو په پاکستان کې وبم ته مفت نشي سکل ته چې دا بمبو بس کې 25 روپۍ میاش ورکړ کنه نو چې کوم ملک وب د خدای په نام نه وب ملک د ستاسو کفاره وخوري کنه وب ا د خدای د اسمان نه راوړېدل او د زمکه نه راوتی وب ان ته په بیاس کې لګیا په خپل ملک نو چې کوم ملک یو کور دی دی یو کور یو دکان دی دی هغه پسیم ګرځي ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ورپسې ګرځي او صاحبہ دا خو د دوه زرو روپو د کرۍ میاشت دمر ټیکس باندې نه لګي چې نه ورکه در پسې بیا راځي چې نه ورکه پولیس ته دی بوزي الته پولیس نه بدی بیا څوک خلاص نن په یو کو خپل کې په یو کوټنای کې مفت نشي اوسېدل او به د خدای په نامه فری نشي سکلې سبا څه کوي دا ټول د الله گرفت بنیادی خبره عزیزانو دادا چې امنام ویلي دي چې ما ایمان راوړی دی او د ایمان په مقتضیاتو باندې عمل نه کوي زما به خبره پوه شي بنیادی خبره ده چا چې د امنا نه رستو په مقتضیاتو د امنا عمل کړو دا ایمان څنګه ایمان څنګه دا ایمان داسې لس لس ورځې به وګړو لس لس ابو هريره دا امنا په مقتضيات ایمان کړو لس ورځې وګړو پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولي و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خیټه مې بزړمی مور دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت نشته جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کلاوګه کې کې دي کله لوګي اغستې نو دې کسوړه کې لاس منډه نو تازه قجورې بروزي او بیا یې خورا اکسوړه ابو ابو بکر ابو ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله بوګه شو لاس به منډلو کجورو به د جناب رسول الله په ژوند کې کسوړه ور سره وا دا ابو بکر په ژوند کې هم کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې هم کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې هم کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګوله و په مدینه منوره کې پاغه لګوله کې د ابو هرره نه کسوړه ورکه چور کشو نو پاس پہ یو ڈب کا باندھے ناستے ہو جاری لگیا دے دا شیر ہوئی سوئی وہی لنا سے ہم ولی الیوم ہمانی لنا سے ہم ولی الیوم ہمانی فقد الجراب وقتل الشیخ عثمانی نن خو د خلکو یو غم دی او زما دوه غم دي و خلک را ټول شي نن زما دوه غمونو کې مبتلا یم یو مې هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دویم مې هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کسوړه رانه ورکه شوه چا چې په خدای اعتماد اور او جمع بلاس منډه او تازه قجوري راو اور او کم قوم چې په خدای اعتمادي او پارشیز کې موثر حقيقي الله مني او دا ایمانی چې الله چې کوم قانون را لېګلې دي او پیغمبر مرتب کړي او جوړ کړي دي یا الله پاغه د عمل کولو توفیق راکا پاغه می چلاوا دا ایمانی ارشه بد پس را منډي وای ارش په خدای قسم زما دې سترګو زدا اورېدو خبرې نکوم زما دې سترګو هغه خلق لیدلی دي چې د ولی په غاړه بناستو خدای ته ځان سپارل چې سبم لاستو سار برا پاسې دو نو د ټول کور خرچه به د بالغ لاندې پرتا و ټول کور خرچه به بالغ لاندې پرتا ما هغه خلق لیدل نازیزانو بل څوک نشتا ایس نشته په دې ټول کائنات کې کګه نو د خدای ذات بل څوک شته شته بل څوک نشته یا الله دې او یا جناب محمد رسول الله بس زړه شپاره سنې په دې دواو قربان کړي انسان خو ډیر لوی شي سپه دې سپه څومره مردار شي چې سپه وګوري چې وګوري نو منډه کاو د نن بینه ورته روټه راواله او پیوې خورا سپه حضرت عمر په امنا ایمان لرلو او امنا دا غي ایمانو نو قسم یې وخورو په خپل دور حکومت کې چې زما دې د خدای په ذات قسمی کله دریای دجله په غاړه یو سپید لوګي مرشم نو الله به تپوس زمانه سپه د لوګي ده امیر المؤمنین دې ته وي او مسلمان دې ته وي چې سپه د لوګي مرشم الله به تاسو زمانه زما عزیزانو انسان خو پرې ده چې حیوان سره بم د رحم سلوک کې تعذیب د حیوان حرام دی په اسلام دا چرګو والا نه دي چرګو والا دا دا خدای په جندلی چې چې دا د سرک په غاړه ناس دی او چرګي خرڅي دي چې چرګي والی چانه نو پونه نیولې او سرونه اعلان دي ورنځي ول روان کړي په دا د انسان بچي دا غوړه د چوک سره سار کې راتلم نو یو داسې چل کړو نو ورته ودرې ملدا دی ولې د سکړ وې دي چرګان دي نو دا خو نیواله په دې ګورګورو کې دا بیا پټانګه کې اسورلو ته ګوري دیم آمنا ویلی کنه ها تانګو ولا آمنا ویلی کنه نو چې په چابک هغه سرمنې باندې اس په تیز نشي نو بیا ورته سرمن دی خو کی نو بیا دې املاتا الخته ونیسي کوي کنه کوي قصابانو چې څو وخت کې چيلي روان کړي ماشوم چیلې به په مړی کې پر هغه بیا आवाज کې راکاږي زما دي ځانو چا پړ کې چې د رحم ماده نه و د رحم زه در تیمانی یم زه مولایم ما په عمر کې چرګ نه دی حلال کړی را کرمړ شي دي کنه دې کټمل کې د خدای راز دی او د خدای مخلوق دی تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوازې صحابه شکان نو په خدای قسم حیوانات هم ته شکان حیوانات الله یو ښکاری وسای نیولې و وسای نیولې و نو هغه هغه ښکاری سره او کش بوکش کول چې او کش بوکش کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا کاری ته وی دا ولی ول دا مې ښکار کړی دا اوسرانه تخت حسین ته پوسو کو چې ولی او سای ورته وی چې صاحب زه ته لګزان خلاصوم د غره شاته زما بچی دي اغي لکه ور کوم نو بیا ول راځم فوجي حضور علی السلام ورته فرمایل اخکاری ته چلکه دا پریدا بچوله ته ور کوي بیا راځي وجدا زنا اور شهر بیا چرته براش ول زب ضمانت کې کینم کبیار انلا نو ضمانت به زه درکم پیغمبر ور سره کېناستو وسای پرې په یو منډه لاړه بچو ته په بچو ته وی چې زر ته وروي د دوارو بچو تیر او دل پریخو نو چې مونږ هم در سره زو مور مخ کې او بچي ورپسې چراله و یا رسول الله زه خو رالم چې ته زما د ضمانت نه خلاص خو دا بچی مې وایي چې د ښکاري ته مونږ ځان په دې پیغمبر قربانه وو مونږ دې دی والی يهودي سوچ کوي چه بار الہ زناور شین تا تصدیق کو چه دا پیغمبر دے زناورم دا تصدیق کو زه انسانم زبوله دا تصدیق نکوم چې دا پیغمبر دی ومغه وخت وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو پر رسول الله یوازې عاشقان بنی آدم نو نه په صحابه په خدای قسم چې ونیم بیا شکی وي لرګي دا لرګي ستن ولار دا پیغمبر به ورته ډنه والا چې منبر جوړ شو دا لرګي په جړا شو پیغمبر ورته وی چې څه غواړي ولی جاري ورته وایي مسندت منبود مزمن تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی ستا ملا به ما سره لګېدلې وه اوس منبر ته لاړې نو ستا په جدایه کې جاړ پیغمبر ورته زه به دعا وکم چې تا خدای په جنت کې ونه کی هغه یا رسول الله په خدای مې دې قسمی چې کروڑها جنتونه ستاد ملا په لګېدو قربان کړه ما ته جنت نه دی پکار لرګین کې مې کاری کې مې نو کاری د ابو جهل په لاس کې کاری ویل پیغمبر وایي زما لاس کې سدي ول زوم کدا کانی په دا چستا لاس کې سدي دا وای ول دوی نشي ویل ته وایا د ګوته باندې کانو ته اشاره وکړه د نن نواز شو لا اله الا الله محمد رسول الله کانی پزما کو وشته نو په دیم جادو چلو کانی په مې نو په پیغمبر یوازې بنی آدم قربان نه وو په خدای قسم ټول کائنات په قربان ملائک په قربان پیریانو یو ورځ د پیغمبر تلاوت واورېدو د سار په منځ کې او ډله روانه و تلاوت واورېد چې خپل وطن ته لاړ قوم ټول راغون کو ول راشي بل خبره وګوري ان سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد دا چې قران واورېدو چې سره نیکه تراپ کاږي پیغام پیریانو مستقله دنیا راغا او د رسول الله په لاس بیعت کو اسلام راوړ نو هغه ذات چې دی او هغه هستی چې ده هغه یوازې انسان نو هغه ټول کائنات قربان دي بل درته دا لرګي دا دیوال دا لوټي دا کانی دا بوټي دا یو شی داسې نه دی چې د خدای ثنا نه وایي وان من شيء الا يسبح بحمد ربه اس شی په دې کائنات کې داسې نه دی چې الله په خپل ثنا مبتلا کړي یو انسان دی چې ته غافل دی بنی آدم په سی منډي وي نازیزان ځان د خدای کا ارس بستاش ځان د جناب محمد رسول الله کا ارس بستاش بادشاہان بده د قبر په په په خاور باندې نسکور پراتی د قبر په خاورو دا نن د اولیاء الله دربار ته چې بادشاهان ورځي رحمان بابا وی بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشانو دا قوم دې خدای تبا کی ولی ورځي اکه سدي مور پکې غړيږي خور پکې غړيږي خزه پکې غړيږي څه چل دی پکې نو چې قوم د یو شي بایکاټ وکړي دغه سنیماګانو نه به د خرونو استبلې جوړې شي ختم به شي په خپله خو که د ټول ملک قوم اتفاق وکړو چې دا کار فضل دا و تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی دو سو پچپن انتیس بارہ